دا کم ځای نه ما نه ګډوډ شوي دي ترا کثیرم ښه لعن الذین ښه بسم الله الرحمن الرحیم لعن الذین کفرو لعنت کړی شوی دی په هغه خلکو باندې کفرو چې هغه کافران دي لعن الذین تخویف دی لعنت کړی شوی دی په هغه خلکو کفرو چې هغوی کفر کړی دی کافران دي په دې خلکو باندې لعنت شوی دی او دا کافران څوک دي من بني اسرائیل د بني اسرائیلونه د بني اسرائیلو د زم... چې کوم کافرانو په دوی باندې لعنت شوی دی علی لسان داوود په ژبه د حضرت داوود د حضرت داوود علیه السلام په ژبه باندې په دوی لعنت شوی دی دا هغه دغه چې هغه ایله نه ده د ایلې خوا سره دریابو دوی باندې د خالی پر ورځ باندې ښکار دغه شو حرام شو چې نه به کوې څه لږ وخت صبر وکړه خو بیا د ښکار شروع نو حضرت داود علیه السلام راغی چې اللهم لعنهم یا الله دا په دوی لعنت وکړي حضرت داود ولګېده او په دوی باندې لعنت وکړو لعنت ووی علا لسان داوود په ژبه د حضرت داوود و عیسی ابن مریم او په ژبه د حضرت عیسی علیه السلام د عیسی علیه السلام زمانه کې دوی به ته به چې هغه خوانچه راتلله نو دوی ته دا شرط چې خوانچې به راځي خو ګورې کفر به نه کوې هغه دوی دا بدعملی کفر شروع که نو حضرت عیسی علیه السلام و یا الله په دوی باندې لعنت وکړه او دوی د آینده خلکو دپاره یو عبرت وګرځوه ذالک دا لعنت بما عصو دا په سبب د نافرمانۍ د هغوی ذالک دا لعنت چې دی بما عصو دا په سبب د نافرمانۍ د هغوی وکانو یعتدون او هغوی به زیاتې کو د خپل حد نه د خپل حد نه به اوړېدلو په هغوی کې یو بدعملي دا وه کانو لا یتناهونه هغوی به یو بل نه منې کول یتناهونه تناهي یو بل منې کول زه تا منې کوم ته ما منې کې نو کانو لا یتناهونه دوی به یو بل نه منې کول عن منکرن د نارواونه کم ناروا فعلوه چې هغوی به کو کم سړي به چې بدعملي کوله د نورو نیکانو به هغه نه منې کو وایي زه د هر سړي خپل قبر دی لبئس ما ډېر بد دی یو شی کانو یفعلون چې هغوی به کو لبئس ما ډیر بد دی یو شی کانو یفعلون چې هغوی به کو ترا کثیرا منهم ته به وینې زیات د دوی ترا ته به وینې کثیرا ډیر منهم د هغوی نه د دغې خلکو نه به ته وینې یتولون الذین چې هغوی دوستانه کوي د هغې خلکو سره کفرو چې هغه کافران دي ته به وینې چې ډیر د دوی به راپاسی او دوستانې به کوي د هغې خلکو سره چې هغه کافران دي که ترا کثیرا منهم نه مراد والی یهودو هم سیده ته به وینې دا ډیر یهودو چې دا به راځي او دوستانې به کوي د کافرو سره نو د کافرو نه بیا مراد څوک دي مشرکان دا دغه راځي یهودو او د دې مکې خلکو سره او دې بدعملو ابو سفیان سره او دوی سره دا دغه کوي دوستانې کوي هم صحیح ده او که ترا کثیرا منهم نه مراد منافقان والې نو هم صحیح ده ته به وینې ډېر د دې منافقانو چې هغه دوستانی کوي د کافرو سره نو بیا مراد د کافرو نه یهود دي ښه دا منافقان راځي او د دې یهودو سره دوستانی کوي لبئس ما ډیر بد دی یو شی قدمت لهم چې را مخکې کړی دی هغوی ته انفسهم ځانونو د دوی لبئس ما ډیر بد دی یو شی قدمت لهم چې را مخکې کړی دی دوی ته انفسهم خپلو ځانونو هلکه خپل ځان ورته څه شی را مخکې کړی دی ان سخط الله چې هغه غصه ده د الله علیهم په دوی باندې د دې بدعملو د وجې نه په خپلو لاسونو باندې دوی د الله غصه دغه کړله حاصله کړه وفي العذاب هم خالدون او په عذاب کې به هغوی همیشه ولو کانو یؤمنون او که چېرې دې خلکو ایمان راوړی ولو کانو یؤمنون او که دې خلکو ایمان راوړلی بالله په الله والنبي او د الله په پیغمبر دا دروغ وایي زمونږ په الله ایمان دی او زمونږ په رسول الله ایمان دی د سره شته نه که چېرې ستاسو په الله ایمان وي د رسول الله باندې ایمان وي نو نن به تاسو دا کافران او دا یهود ځان له دوستان کول نه ځکه چې یهودو هغه د رسول الله دشمنان دي هغه د الله دشمنان دي د قرآن دشمنان دي نو مؤمن به څنګه ځان له دوست کی ولو کانو یؤمنون بالله که چېرې دوی ایمان راوړلی په الله والنبي او د الله په پیغمبر وما انزل الیه او په هغه کتاب چې رالیږل شوی دی الیه دې پیغمبر ته نو متخذوهم دې خلکو به نه ویني ولې دا یهودو د خپلو ځانونو دپاره اولیاء دوستان متخذوهم دې خلکو به نه وي نیولې دا یهود او کافر د خپلو ځانونو دپاره اولیاء دوستان کیسه بله ده ولکن کثیرا منهم لیکن زیات د دوی چې دي فاسقون هغه فاسقان دي زیات د دوی که یهود والیم صحیح ده او که مراد منافقان والیم صحیح ده بیا مقابله ده الکه کافران خو ټول له مسلمانانو دشمنان دي خو لږ فرق پکې شته چې په دنیا کې وګرځې وګرځې نو اول لمبر د مسلمان دشمن هغه یهودي دی یهودي چې څونه د مسلمان سره دشمني لري دونه په کافرو کې بل نی دویم نمبر بیا چې دی د مسلمانانو دشمنان هغه مشرکان دي مشرکان لکه نن سبا هندوان او ده او دا دغه چې دي عیسیان هم د مسلمانانو دو دغه دي خو په نسبت د دوی بیا لږ پکې دغه شته دی رحم پکې شته لږ رحمدلي پکې نرمي د زړه پکې شته ولتجدن او خامخا ته به عمومي لام تاکید بانون تاکید سکیلا ولتجدن خامخا ته به عمومي اقربهم ډیر نږدې د دې کافرو مود ته به عمومي لتجدن خامخا ته به عمومي اشد الناس سخت د خلکو عداوتا په دشمنۍ کې للذین آمنو د هغې خلکو سره چې هغوی ایمان راوړی دی د مسلمانانو سره په دشمنۍ کې د ټولو نه زیات دشمنان ته به عمومي څوک به عمومي الیهود یهود لتجدن خامخا ته به عمومي اشد الناس ډیر سخت د خلکو خو سخت په څه کې عداوتا په دشمنۍ کې د چا سره للذین آمنو د هغې خلکو سره چې هغوی ایمان راوړی دی د مسلمانانو سره په دشمنۍ کې د ټولو نه سخت خلک به تو وینې څوک به ومومي الیهوده دې ته خلک وایي مفعول ثاني دی دویم مفعول شو یهودو والذین اشرکو او هغه خلک چې هغه مشرکان دي ولتجدن اقربهم او خامخا خامخا ته به عمومي اقربهم نږدې د دې د دوی ته به عمومي ډېر نږدې د دې خلکو نږدې په وطن کې نه مودتا په دوستانه کې په دوستانه کې به ته ډېر نږدې ومومې للذین آمنو د هغې خلکو سره چې هغوی ایمان راوړی دی د مؤمنانو سره ډېر نږدې په دوستانه کې به تو ومومې څوک الذین قالو هغه خلک چې هغوی وایي انا نصوارا یقینا مونږ عیسایان یو په دوستانه کې د ټولو کافرو نه زیات مسلمانانو ته په دوستانه کې به ته ومومې دغه عیسایان چې هغوی به د مسلمانانو سره یو اندازې پورې دوستانه کوي مزاری استاذ معرف القرآن استاذ نورو خلکو دا دغه کړی دی چې مراد د دې نه ګورې د ټولې دنیا عیسیان نه دي مراد ښه په موجوده وخت کې تاسو وګورئ نصارا چې څومره ګورې د مسلمانانو دشمنان دي نو د یهودو نه کم نه دي څومره چې یهود دشمني کوي نو دونه دغه کوي نن سبا چې مسلمانان ګورې تنګ دي د دې نصاراو نه تنګ دي هم په سیاسي لحاظ هم په مذهبي لحاظ هم په معاشي لحاظ باندې دا عیسیان لګېدلي دي چې دا مسلمانان په هره طریقه باندې ناکامیاب شي نو ما وی مراد د دینا د ټول دنیا عیسیان نه دي مراد بلکې د دینه خاص عیسیان مراد دي هغه د رسول الله د زمانه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې عیسیان په محبت او دوستانه کې مسلمانانو ته لږ دغه ډیر زیات نږدې وو د چا نه د یهودو نه لکه نجاشي باچا رسول الله صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې د مکې کافرو جرګه وکړه چې دا مسلمانان خو ورځ تر ورځه زیاتیږي دا به څه کیږي جرګه دا وشوه چې هر قوم دې راپاسي او چې په کم قوم کې مسلمانی هغه مسلمان دی وهي او ټکی او زیاتې دی وسره کوي چې مجبور شي او د اسلام پریدي بیا دغه شي کافر شي دا ظلمونه شروع کړه چې ظلمونه یې شروع کړل رسول الله به په دې خپلو مبارکو سترګو کتل چې د ده د پیروکارو سره ظلم کیږي خو وس نو هغه وخت کې پیغمبر علیه صلات وسلام د الله په حکم باندې صحابه ته ووی چې تاسو هجرت وکې او لاړ شئ حبشو ته او چې حبشو ته لاړ شی نو د حبشو نجاشي باچا ډیر نیک سړی دی لا یظلمو هغه نه په خپله ظلم کوي ولا یظلمو او نه د هغه سره څوک ظلم کولی شي هلته نه دی په خپله ظلم کوي نه د هغه په وطن کې څوک د چا سره ظلم کوي نو رسول الله اجازه ورکړه نو دې کې څه تقریبا یولس صحابه دا غټ غټ صحابه هغوی لاړل هجرتونه یې وکړه یو پکې عثمان صاحب مو دا مشهور عثمان یو د عثمان صاحب محترمه بیبي بی د رسول الله لور حضرت رقیه دام پکې وه حضرت زبیر هم پکې و عبدالرحمن ابن عوف هم پکې و ابو سلمه صاحب هم پکې و دا لوی لوی صحابه بیا د هغې نه پس بل هجرت شوی دی د هغې مهاجرو مشر حضرت جعفر او د رسول الله د تره زوی د علي رور دا بیا څه د پاسه اویا کسانو دې نجاشي باچا خوشقسمته د مسلمانانو چې څومره قدر وکړو څومره اکرام یې وکړو نو بیا اندازې په شپږم کال چې بیا رسول الله صلی هجرت وکړ په شپږم کال د هجرت رسول الله نجاشي باچا ته خط ولیږه چې دا زما ملګري ما ته راولیږه صحابه چې کله رالیږل او دې خلکو نجاشي باچا او دې قوم چې کمې تحفې ورکړې نو بیا اندازې د مسلمانانو ښځو له چې د دوی ښځو کمې تحفې ورکړې وې اظهار د محبت یې کړی و بې اندازې او بیا دې نجاشي باچا د خپلو بزرګانو د خپلو علماو یو وفد هم تیار کړ چې دې مسلمانانو سره د دوی د اکرام دپاره تاسو خپل وطن ته لاړ شي د دوی وطن ته ورسره لاړ شي چې دا رالل مدینې ته وخت دا و چې رسول الله په خیبر کې و چې خیبر کې او بیا رسول الله راغی نو سره ملاو شو نو د عیسیانو دا دغه نه دی دا وفد چې راغلی او د علماو د مشایخو رسول الله ته وی حضرت هغه تلاوت هغه کتاب راته تلاوت که چې کم کتاب الله تا ته رالیږلی دی نو ما وی د قرآن بیل شی دی او د رسول الله خوله بیا لا بیله ده نو چې د رسول الله په خوله باندې قرآن تلاوت کیږي نو خدای خبر چې به څومره اثر کوي نو رسول الله ورته صورت یاسین تلاوت کو صورت یاسین نو دومره اثر پې وکړو چې د سترګو نه د اوښکې روانې شوې داسې تا به وي دریاب دی داسې بېدې بېدې چې ربه دا لا څنګه عظیم قرآن دی او دا څنګه د خیر او د برکت کتاب دی د هغې بیان دی ذالک دا خبره هلکه نن دوی ولې د مؤمنانو سره محبت کوي وی ذالک دا خبره بان منهم په دې وجه چې په دې نصاراو کې او په دې عیسیانو کې قسیسین علما دي په دوی کې علما دي ورهبانا او په دوی کې بزرګان دي بزرګان ورې د علاقې اصلاح چې کیږي نو په علماو کیږي د علاقې اصلاح چې کیږي په پیرانو کیږي علما به څه کوي هغه به د دین نه خبر کی خو چې کله په زړه کې د دنیا مینه او محبت بیا کار نه کیږي نو چې تاسو د پیرانو له ورشئ او دوی سره لږ وخت تیر کړئ نو د دنیا نه به نفرت پیدا شي توجه به آخرت ته راشي بأن منهم په دې وجه چې په دې نصاراو کې قسیسینا ریاض اوس په مداري خبرې تا ته کوو سپاره خلاصیږي قسیسینا علما دي و رهبانا او په دې کې څه دي بزرګان دي او بختله ګورې د انسان د د بدبختۍ دغه دا دی د دین نه د پاتې کېدو دغه دا دی چې انسان کې تکبر او غروري زه به نن درس ته ځم او پلاني ته به کښېنم او دا خو زه داسې یم داسې یم هر څه ته پاتې شي وی وانهم او دا نصارا چې دي لا یستکبرون دوی دغه نه کوي تکبر او لوی نه کوي رسول الله ورته صورت یاسین تلاوت که کنه هغې صورت یاسین په خپله هم خوند کوي او چې بیا ما وی لږ اواز هم ښوي نو بیا ډیر کوي د رسول اسلام د خولې بیا جیبا سري زه سبۍ کې راځم دلته یو دکاندار دی د پوړو نه چې راوړې صورت یاسین سار دغه کوي موبایل باندې دغه کړي په زور آواز او وی حضرت دغه دی سدیس صاحب نو ما وی داسې آواز دغه کوي چې بس سړی وایي اړه غواړي چې زه ورته لږ ودرېږم ډېر لږ ښایسته په زړه اثر کوي و اذا سمعو کله چې واوري دوی ما انزله هغه کتاب چې رالیږلی شوی دی الی الرسول د الله رسول ته نو ترا اعینهم ته به وینې سترګې د دوی تفیدو چې هغه به بهیږي من دمع د اوښکو نه رسول الله ورته صورت یاسین ما وې تلاوت کو نو د سترګو نه د دغه روانې وي اوښې او دا ولی د خفګان نه نه ګورې ښه کله د خوشحالۍ نه هم دغه راځي اوښکې مما عرفو د وجې د هغې نه چې وپېژنده دې خلکو هغه څه شی وپېژنده من الحق حق چې وای خدای ګو قرآن چې څومره حق دی رسول الله چې څومره حق دی دونه خو بل نه دي یقولون دوی وی په دې جړا جړا کې وی ربنا ای زمونږ ربه آمنا مونږ ایمان راوړی دی یا ربه مونږ ایمان راوړی دی فاکتبنا ته مونږ ولیکې مع الشاهدین سره د ګوی کوونکو ربا ته مونږ ولیکې سره د ګوی کوونکو ځینې خلک وایي مراد د شاهدین نه دی امت محمد صلی الله علیه وسلم ربه د حضرت محمد په امت کې مولی کې او دی امت ته شاهدین ځکه وایي چې په ورځ د قیامت به د امت شهادت کوي په نور امتونو یاده خان دی فکتوبنا ته مونږ ولیکې مع شاهدین سره د امت د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یا د دې دا مطلب چې ولیکې مونږه سره د ګوی کوونکو هغه خلک چې ربه ستا د توحید ستا د پیغمبر د رسالت او ستا د کتاب د حقانیت کم ګوی کوي ربه په دې کې مونږه مو لیکې دا کافران او منافقان ورته رالل پیغورونه ورکوي چې وای خدای هم په خیر کې د پلار او د نیکه لار هم پرېښوه او رالی په نوي مذهب کې شامل شوی نو دوی څه وایي وما لنا څه دي موږ له لا نؤمنو چې موږ به ایمان نه راوړو بالله په الله وما جاءنا او په هغې چې راغې مونږ ته من الحق حق هغه حق قرآن مجید مونږ ته راغې نو که ته دا ووایې چې هلکه په ایمان هم راوړه نو په دې ایمان کې هم فایده څه ده وایي ونطمعو او مونږ تمه کوو د الله نه ان یدخلنا چې دننه به کې موږ له ربنا رب زمونږ جنت ته مع القوم الصالحین سره د قوم نیکانو فاصابهم الله نو بدله ورکړه هغوی ته الله فاصابهم الله نو بدله ورکړه هغوی ته الله بما قالو په بدله د هغه خبره کې چې هغوی ووې دا د تورې خبره وکړه د دې خبرې په بدله کې الله ورکه دوی ته فاصابهم الله نو په بدل کې ورکه الله دوی ته بما قالو په بدله د هغه خبرې چې دی وویله دا د قربانۍ خبره وکړه د دې خبرې په بدله کې الله ورکه دوی ته څه شی جناتن جنتونه تجری چې روان به من تحتها الانهارو لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به په دې کې دې بزرګانو او دې علماو چې ایمان راوړو نو رسول الله ته وایي حضرت دا ستا صحابه چې دي دا خو ډېر خواران ژوند دی تنګ دی او غریبانان دي وږي تږي دي مونږ ته اجازه او که زمونږ په وطنونو کې مونږ سره ډیر مالونه دي چې راوړو او په دې خلکو یې ولګو رسول الله صلی الله وسلم ورته اجازه وکړه دا خوش قسمته خلک بیا لاړل او خپل مالونه راوړو او په پراخه زړه باندې په دې صحابه باندې ولګول دا علما چې لاړل نجاشي باچا ته دا ټول حالات یې ورته بیان کړو ناجاشي باچا ډیر خوشحاله شو شوق جذبه کې راغی بل وفد تیار که او دا هغه وفد مشر زوی که او وی لاړ شه په رسول الله باندې زما خصوصي سلام وایه او ورته ووایه چې پلار مې وایي چې څه وکړم دلته یې سار شم که درشم دا حکومت برقرار وساتم دلته د دین کار کوم که نه درشم هغه غریب چې راته راته چې دریاب کې څه منځته رالل د هغوی کښتۍ وړېده چې کشته واوړې د خورا نه هغې کې بیا دغه شو مړه شو خو ما وې د رسول الله بې اندازې قدر کړی دی د رسول الله صلی الله وسلم د صحابه ډېر قدر کړی و وذالک او دا جنتونه جزاء المحسنین دا بدله ده د نیکانو هلکه دا یوازې د دې خلکو نه دی ښه کم خلق چې خپل اعمال خیسته کی د هغوی بدله ده تخویف والذین کفرو هغه خلق چې هغوی کفر کړی دی وکذبو و هغوی نسبت د دروغو کړی دی به آیاتنا زمونږ آیاتونو ته چې دا دروغ دی اولئک دقه خلق چې دي اصحاب الجحیم هغه خاوندان د جهنم دي بس دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام دعا وکړه یا الله ته رضا شي خدای د خپل عظیم کتاب صحیح پوهې راته راکړي یا ربه د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیثو باندې صحیح مونږ پوه کړي ربه د قرآن او د حدیثو اتباع زمونږ نصیب وګرځوې ربه دنیا هم زمونږ ښایسته کړي آخرت هم زمونږ ښایسته کړي ربه زمونږ د دین سره تعلق پیدا کې ستا د کتاب ستا د پیغمبر اسلام د حدیث او عظمت او قدر رب زموږ زړونو کې ته واچوي رب دا قرآن او دا حدیث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 کامله ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي د دې بازار د دې قوم خلکو ته هم دعاګانې وکړي زمونږ یو خاص ملګری دی زما خاص ما ته زړه کې ډېر نږدې دی هغه ته څه کورنۍ څه مسله پېښه شوې ده د شک او د شبو ورته دعا وکړئ چې الله د هغوی اصلاح وکړي دا کم شک شبې راغلي دي الله د زړونو نه الله وباسي وصلی الله تعالی